فصیح اللسان لذیذ البیان مبلغ الاسلام شیخ العرب والعجم امام الانقلاب حضرت علامه امیر سمیع الحق امیر جماعت اشاد توحید و سنت کل افغانستان د مشکلاتو دوره شروع ده هغه بیمارم دی دعا کوي چې الله خپل صحت و تور کی او الله رب کائنات یو کی چې د تصویر هم راوځي دعا ورته کوي د جماعت ارشاد توحید و سنت بهترین عالم دی الحمدلله زه په زه جماعت ارشاد توحید و سنت داس علماء روزلی چې د قران او سنت درسونه زه په زه کوي او دا غو دا مقصد دی چې د الله کتاب تمامه دنیا باندې عام شي نارینه او لا زنانه او لا غټو لا وړو لا لاس ته ورسیږي تانو لا تحصیلونو لا زیلو لا همدارنګ دفتر لا ولسوالو لا همدارنګ ولایتونو لا د الله کتاب ورسیږي او هر سړی د الله په کتاب باندې پوښي د هغه نه وروسته به د الله د یووالي مسله هر چا له معلومه شي او د الله د کتاب د لاندې به زندګي تېرېږي نو جماعت اشاره توحید او سنت هغه جماعت دی چې د هغو دا مقصد دی چې د الله کتاب په تمامه دنیا عام شي رد د شرک کفر بدعت وشي او د حق پرستو علماو امداد وشي او د عقیده د توحید چې د هر چا له ورسیږي عقیده د توحید ډیره ضرور ده هر عمل چې قبليږي په عقیده د توحید سره قبليږي چې عقیده د توحید د نو واسطه په د اعمال ستا یو هم د الله په دربار کې نه قبليږي د الله په حضور کې ستا یو عمل هم چې د قابل د اعتبار نه دی خو کله چې ستا عقیده ته توحید او هر عمل دی بیا الله جل جلاله چې د قبلې نو عقیده صفا شرک او کفر او بدعت نه چې خپل ځان بچ کړي او د الله د کتاب له کینې درسونه ورکړئ یو یو بچی د الله کتاب له وقف کړئ او بیا ان شاء الله قیامت کې ګورئ چې هغه ساينس ټکنالوژي او اسکول او کالجونه او مکتبونه ویل چې هغه ګټه کوي که د الله د کتاب طالب به تعالی ډیره ګټه وکړي نو ټول د الله د کتاب درسونه له وخت ورکړئ او دا درس چې دی میر فن الحق سره شروع کړی دی خو په داسې وخت کې چې بیمار دی دعا ولا کوي چې الله صحت ورکړي ان شاء الله سورۃ الرحمن نه به اوس درس شروع کیږي هغه هغه ولای لکه خلق الانسان علم او البيان اذا خيتي نور له د جبي ګوي ورنکړه او تعالی درکړه نو تو په قران وای سندري وای یا کزار او داسي مدار خبره باندې کوي او غړپ او غړپ او غړپ الله مو ولا او وی سړی حیران شي ډېر حیران شي دا به تا ته مخې ته سوال نه ودري د سورت رحمان دا آیاتونه چې دې څه معنا او ملا صاحب الرحمن علم القرآن تا د دنیا ټول علوم فنون خلاص کړو د قرآن یو فنم نه درځي یو علم نه درځي هیڅ نه پوهېږي هیڅ هغه لویه خبره چې د کوم مقصد نه راغلی او هغه د مزانه کړی چې توحید دا مره دا کاږي ها په دې کې الشمس والقمر بالحسبان مرس ګومې په حساب سره دي فبأي آلاء ربكما تكذبان ساړه چې د څه سوچ کی مناسبت نه معلومیږي تعلیم د قران می کړه د انسان می پیدا کړه د بیان نو خوده د امر بي صاحب له سوګمه غایا ونه سیده کی او اسمان تشریح او تلویح له سر سره شنو په دې سمه د دې دا معنا ده چې تا ته مې تعلیم د قران کړه پیغمبر او انسان مې پیدا کړي او بیا مې بیان خوذلې ده دا مفت خبره نه ده مرو سومې په حساب سره روان دي تاسو حساب دې چې قران دې څومره زده کو څومره دې عملی کو څومره دې وکړو څومره دې جاری کو حساب در پسې د ورځ ورځ سکندونو او دا څنګه په دې دنیا کې غیا دا ونه دا تابعدا دی ونه چې ته غیا نه شو غیا دې کوونه نه شو یو ته انسان چې ویزه اړه دارنګ اسمان دی پورته کړی دی دا بس خونه دی ما خلقنا ما لائبی ما تکتور تو خونه کوئی و تلا میلیش که دا ووزار میزان اللہ تطغو فی المیزان ظلم بز خالق سرم نکای او د مخلوق سره بم ظلم نکای په ټول کې دا معنا تعظیم د خالق او شفقت په مخلوق باندې الله تدعو فی المیزان دا بس نه دی آسمان چې دا پورته شوی دی کې ګوري تله ده تله تله مې د تعین شي دا او ته سرکشي نه کوي نه به ظلم د خالق سره کوي نه به ظلم د مخلوق سره کوي ها او دروي وزن په عدل او انصاف د عقیدی وزن د اعمال وزن د عبادت وزن د اخلاق وزن د سیاست وزن د حکومت وزن ستا عبادت خو نشته نشته حافظه خو خدا خبر شي په قبر کې با ابو جهل شکر وباسي چې د دنه هو زیات کافر نه ما خو بو کې چې الله تعالی او د دریاب کې لوی ځان ته چې وایي زمانه زیات کافر دا سره دا خو زیات دي دي نه او هم ځان ته تم د دې پیدایشي چې مال او ستانه رسو عذاب کم راکا او عباده کو پرې راخلا خو هو هو ان یا دی اغوار چې د اخلاق خو نوم شته او مصداق یې نه ښکاري مولا دا مولا کافر دی او دا مولا کافر دی دا عجیب خبره ده خندا او د مستۍ خبره ده فلا ناس یهود او نصارا خالي څپېړې ته ناستې چې څو څپېړې دې لګاو کا او نورې دې ته تکلیف یې چې خپل منځ کې جنګ وکړي زبردست اخلاق دي مسلمان د دې اخلاق سره کلاړې د ساري جهنم ځای دی بیا چې په دغه اسلام موږ چې د استاد دی او د مسلمانۍ چې ټول مسلمانۍ وایي ډېر شرف درنه لري تام دي د کله کړي اعظم تام دي کړي د اعظم تام پتون کو نه تاسو لري اعظم تم نن نه کې اعظم تم دالا هغه کې ابد نه کې هته کوي ابد رضی کنزل نه کې هته عاشق ځان دا سره جوړ کړي ولا څوک یې سره وي الله تطور کړی او او به سیاست لچراش ګړا دو په جلسو کې د دین د بیان هم ګړځو کومونه دي ټول دي نشي وای یو بل سره دشمن واقعي ملوان نه بالقسط ودروي ټول په انصاف کامیاب مکوي په تله کې د عقیدې تله مکم د عمل تله مکم والارض وضعها للانام د ځمکه باندې ګرځي دا هیڅ د لپاره د خلکو د الله خوري اوس کې او تاسو سرکشي شروع کړی چې دا تاسو هم نخل ذات الاقوام نعمتونه در رب العزت کی اخره داستا انصاف دې سرکشي اذا قاتل د قیامت الله پیدا کړي لورا کوي ځکه چې اسمان یا بس نه پیدا کړي نباتات تابعدار دي او ته تابع نشي حساب را روان دي او ته غافل د قران نه چې ستا حساب په قران کې پوره کی او صحیح کی ځکه د دې د منلو د پاره ته پیدا کړي او جو هم دلا در کړي د پوهې د پاره ته پیدا کړي نو څنګه د دې مو په ربط کې موای دا غي مسلمان موای او څومره زور دی په کې ودا د درنه چې پوره وځي والحب ذو العصر خاص پټکی مټکی نه اخته چې زم ولا مولای څه شي مولای قران نه دی کوم مولای هغه عمل خو پرې ده پرې ده عمل خو انځل نسال شل کال دا وځي په وکړه کوي سپیوغه کوي لارې مړ شو مورم را شو خدای امر شو خدای ونه لګي دا چې بیا مولا شي تلاشي غم شریختی کوي دیم کوي هغم داول شپیشونه خو یو ځای وکړي هغم سات ذخیری ورکړي دی ورکړي هغم چې کوم دی رسم و رواج کې دی ستا په دې ملاتو 15 کروڑ وارثان دراوله ده څه کې په دې ملاتو باندې د دې نه خو خرڅو بیا په الله سره نو لکه هغه زامن راوړي بچو راوړي دنیا کې ګټل تاسو کې او که تاسو پر دې ډوډۍ خلاص کړئ پنځل لسکال د طالبي او کشر کال چې ورشي بیا ځامیان سره په کارتوب کې ناس دي او ته وایې کاله چې زه کله او ماهر د کړه دې او اوس بدل تا د قران او سنت مطابق عمل کی هغه بدای مړي کی بدای دې کی بدای زم کی بدای تاسو کی ستاسو چې ودی کوم د ماته غړي غزا او ورځي سړي کې لوي قوم ته اول شروع کلا اله الا الله نشته بل اله الا الله دلته مجمله محمد رسول محمد صلی الله علیه وسلم استاد الله دې دا خبره را رسولې دا خو کلمه سبحانك اللهم نن وبحمدك سبحانك تعالی جزك فلا تبارك اسمك فلا انا عذاب النار ته ورسې په یو میاشت دوه میاشتو کې ورته وایا چې سبحانک اللهم بیا مو وایا دا دې چې ذکر سبحانک اللهم بیا به دا نور غلط وایا خو دا به صحیح دی الحمد لله مخکې د الحمد لله و ابو سنو وایا الحمد لله نور غلط وایا او دا صحیح وایا ان عذاب النار پوری منځ ورته کیږي نو دواړو سره کیږي راځه خبره تحقیق وکړه په خبر ته ولګي نو چې کله د قوم مخلص شي او بودنه دې وکړه په دې کې به سړو کې پینځه زړو کې خي ځوانانو کې به پنځوس خي وړو کې به نوی خي دا لس به د پلار او د مور لپاره خراج دا وتا سره پته ای چې دا سبق نشات او خدای نشات او خدای نشات شړشم غونډې لا چې مرزه ورته دې سوالې کار چې دیلی کی سبب ملا شوه خلق به ته ملا ورو بیا سره خبره کوي خلک یې ته لا مولا نه یې د خلکو خرافا نه یې او بیا څه خلکو جي پې چې د اسباب جي په خو هغه سړی خو چې مزه یې کوي والنخل ذات الاقمار والحب ذرات سوى الرحمن ځان له تلې نه خو د مولا سره تربیه درکړي او نه د تربیې زیاده دي قاضي وای حمد الله او یو پنځه مې له تربیه د ضرورت نه انتظار پښتنو کا دی بس چا کو خبر له وړي ځان سره آخرت له وړي جنت له وړي دلته به چې او څو غانا پیسې درکې تو قاضي حمد الله او ها په دې لپاره کوئی چې مخالفه به قرآن سنت راځي او به جواب کو بیا صحیح والحب ذلات تدا غنم به غلطه دې چې زما په عقیده باندې مشکل آیات بلی ويوم إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هر کله چې جهنم ته مجرم وګرځول شي نو بیا بلاغت ګناه ته پوس نشي کېږي نو تاسو څنګه نشي کېږي چې بیا به مقدمه واپس شي او مقدمه اله واپس کیږي چې هغه کې فیصله غلطه جج کیږي ادا فیصله د مجرم په وړیره په حقي او د عادل ذات په پار دا معنا لا يسأل عن ذنبه في سوء ولا جان قیامت مراد دی یا هغه څوک چې یریږي د ودرېدو د رب نه چې په ما رب ولاړ دی علم د رب العزت کې مراد دی دواړه معنی کوي مفسرین فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات افنان خاوند کنونو د ساو شاخونه لري علم یو ونه ده فنون دا څانګې یو فن بل فن بل فن د صحیح متعالی ها هل د رفع احسان عند الاحسان شپې کمایات عبد الله ابن عباس سے معنا کوي هل جزاء توحید الا الجنه فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان خپل نور دو باغونه دي هغه هم دغه شان دي فيها عنان نزوه مدان فيهن خيرات حسان غوره ښځې دي د خوی نه او حسان ښایسته دي دا نوکونې نه او باجو یمن کې او ساده واکار نه راي او هغه باندې څنګه داوود صورت تبارک اسم رب ذل جلال و اکرام دا ټول د الله په لاس یو دې ځنی زکه وای مخکې صورت کې تخفیف او څلور ځای یو تخفیف د بل تخفیف سره سر په سر لاړ او دا یو نعمت حاصل شو او بیا د یو تخفیف په ځای لس نعمتونه ورکړه یو دې سوال سورت واقعا مکی دا پس تواحان لیکن بسب در بسم رب ترازی دعوت سورت دار هر کله چې تخفیف او بشارت بیان شو نو دې صورت کې وویل چې دا به کله او څوک دی اذا وقعت الواقعه چې قیامت راشي ليس لوقت یا قاضبه واقع کېدو له به دروغجن کېږي حافظه الراجعه چې دون کې به یو قوم له کوټه دون کې به بل قوم له د مسلم حدیث په تاسو نه یاد په مسلم ویلي ناغې کې ویلي د عمر رضی الله عنه قول دغه حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به اخرين حافظه الراکع په قران به پورته کېږي او په قران به غوړېږي اذا رجت الارض رجا وجرقي فی جنات النعیم دا سلت من الاولین یو ډله د لومبنۍ امتونو نه وقلیل من الاخرین د دې امت نه لږ علا سرور موضوعه هغه تختونو کټونو چې هغه د شوی د سرو زرو د سرو زرو کې خوې دالې چې سړې لاس کې جب کې خوشاله یې دا محاله ده مشکله ده دا به څنګه سړی وګوري نو وایي دا داسې مثال لري لکه یانه یانه چې مخ ته ونیسي او ځان به ته وګوري نو ښه به لیکي طرف ته یې سفر یې چپ کړی دا چې رب العزت په هغه کې ستا تقابل برابر کړي دا اسی او ملا خبره کړي دا د مولا خبره ده نه د قران خبره ده نه د حدیث یو بل ته مقام نه کیږي موږ د ترکیب ورته وایو یتوب علی ملدان مخلد لا یصدعون تر دردیا به نشي پیته د دې شراب ولا یملکون ما یو شکی شکر به دې نه راځي او باجی ولټۍ به نه کوي دا د دنیا شراب جوس کې ولټۍ کوي بلکې ولټۍ نه لاندې ګندګي هم کوي ولا يوجد وفاجعة مما يتخيل ولا مثال علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی چې پنا نشته کم مرغه چې وکړ شي فورا به هغه په خپل لاړ بیا واسطه ها ټول ها علما معنا کوي چې دا هغه ونه ده چې ډډ نه لري نو دا کېله چې دا پاڼې مانی دي دا ډډ شي او تر هم منظور وزل ممدود آرام لوی او برا او ما مسعود وارشي وي وفاقات کثیر لا مقطوعات ولا ممنوع نبه موسم ختمی یا نبا د چانه باندې ډېر شیان دي باز یو وخت کې باز بل وخت کې جنت کې وخت مخ نشته دی او من کېږي به موږ د چانه چې جنت ته ورغلې و فروش مرفوع بستری به ډېرې اوچتې وي او باز وایي چې نه مراد د دې نه ښځې دي باز وایي کرسۍ دې ډېرې اوچتې وي او باز خوځي کوي نو کورسې چې اوچتي د دې څه فائدہ ده د دې دا فائدہ ده لکه په یو دلته یو لیفت کې سړی لري زیات رسی دا دا ازوم پټي چې ګوتا پکې دی بس په کورسې بګا نه اخلي قرآن سنت سره نو ځانو ته غټ طالب مستو د قرآن سنت په خلاف کې مال او دولت اچولو مرتبه او منصب اچولو چوکه او مال دولت او بچی اچولو انه کانو قبل ذلك مترفین د ور جام به یو د ور وګو به خود کیږي و مخ به چا خپل مړی دی پر حالته جر والو دی او دلته تابعین راځي وروا به وي فقط عاما کلمې به ټوټه ټوټه الله او ساتي فشاربون شرب الهی سن کی وای پشان د سکولو دو تشنک مرز وارا جل والو دا تذکره د نار د جهنم د په تذکرونه حاضره یاد کې او دنیا کې و متان المقوین مسافر لپاره داوود صورت قسم دې بسم الله رب کراځي لا فلا نه داسې اقسم قسم کو یعنی شاید کوم غزینه د پریوتو ستورو و انه دا قسم چې د خامه کړي لوی قسم دی لقسم عظیم لو تعالی من کو پرید ما چې د تکم شاهد یاد کو دا درنه خبره ده انه القرآن کریم کی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون یو معنا دا ده چې دا سنور موږ پاکانه واجبي په معنا به نه پیږي موږ ولی نه دا کله چې ورسیږي روح مرکان ته نارای ته وانتم هینه ایزن تنظرون تاسو ګوري چې سترګونه وایي او سایوی جو خورې کږیږي را کږي وانتم هینه ایزن تنظرون ونحن اقرب الیه منکم من د تاسو نه زړه ډیر نږدې ولکن لا تبصرون تاسو معنی نه یعنی که چېرې تاسو قبضه شوي د الله نه نو نور لحاظ تاسو روح واپس کی مطلب دا چې ولې تاسو نو واپس کوی دا غرو چې هغه حکم ته رسېدلی دی که تاسو دا دعوه کوئ چې موږ د چا قبضه کې نه یو نه یو راګېر شي بیا ویم فلولا اذا بلغت الحلقو کلا ولې نه دا چې کلا ورسیږي روحونه مر مړای تا او تاسو ته ګوره او مونږ یې دیو د تاسو نه کوم تاسو مانی نه نو فلولا ترجعون حاول نو واپس کوي دی دا دویم لولا د تاکید لپاره یو شرط سره زیات لګی او با یوې په دې پیغمبر علی السلام خوشالي کې هغه ته وګوري ها استاد امت دا چې فرض کوي آفرین شاباشی دی تعالی پیغمبر چې دا تربیه دی ورکړې و واما ان کان من المکذبین قالین ونزول من حمیم وتصلیه جاهل ان هذا له الحق له حق اليقين